نوافل جمع دو دی نافلہ که نفل نه مخوز ده نفل په لغت سره زیاتی شي ته ویل شي دو ته مراد من هغه لمانځي نه دي چې فرض واجب نه وي فرض نه دي واجب نه دي دا که نه بیا که ماقت سنت وي او که غیر ماقت سنت وي خالص نفل دی دا هون که نه په دې باب شي ذکر کېږي اول د سنت مؤکد بیان کو کنه السنت رکعتان قبل فجر سنت دوه رکعت دي قبل فجر مخ په صلات فجر نه فجر نه مراد د المینز د سبو ذکر دی محل دا مراد نه حال ده السنت رکعتان قبل فجر سنت دوه رکعت دي مخ په سبول منځنه ای چو دنا بعد د سبل مزنه مخ شو مخ شدای وخت ده دا په ټول سنت شي موقت سنت دي کلاک سنت دي حتی که چې زنه فقها کنه په دې باندې د وجوب اطلاق کړه چې دا واجب دي سنت نه دي ځکه چې دې بارے ډېر تاکید روغله ده سنت او د ناپله متعلق خو مخ تیر شلو چې کنه په ناپل شوی په سنت شوی قیام نه د فرض په نو سی بنده بلا عذر صحیح کیږي خو د سبو سنت مترک فرمایي چې دا بلا عذر په نو سن راو کیږي او درنګ کنه په دابا باندې نفل سنت راو دي د شار نه په بدیا چې روان وي په دابا په سوالي وي چې کوم طرف ته کنه روانه وي نفل کړل شي سنت کړل شي خو سبو سنت وي چې نه اعتبار کیږي اگر که صحیح دغه دو کنه چې دغه سنت دی اگر که کلک سنت دی مګډیر ماقل سنت دی کنه بلا عذر په نوسي بندا صحیح کېږي په دبا بندا صحیح کېږي کنه او په تاکید شي شک نشته چې ډیر کله کلک سنت دی چې سه پر دې ټول سبول مزنه نه پته کېږي دا به نه پر دې کنه چې دوړه رکعتینه پته کېږي به وته پر شولا شي اسنه تو رکعتان سنت دوه رکعتي قبل فجر په مخشي سره بول منځنه و اربعون قبل الظهر و سلوير رکعتي دي مخشي په مشبشين منځنه یا سنب سبو سنت د بعد به دویم مرتبه کلک سنت کیم دي تحقیق دا چې د مشبشین دغه سلوير رکعت سنت کنه دویم نمبر به دا کلک سنت دي په دې ټیم شو چې دا مشبشین ټیګري د اسمون دروازې خلوص شي که نه او د کائنات نظام بدل شي دا نمی سمې په دا ټیم سلویره کته خامخا به یې کړل که نه و اربان قبل زورې سلویره کته مشپ مشکشین نه دا ما قد سنت دی په یو سره هم باندې و بعد رکتان اوس یې دوه رکته مشکشین نه درنګ کله د جمیله مشتل ورکته سنت دی کسه کې ما سم دعا غټي به دا غ نفل کې څه کړه مزګار نه مخشه رحم الله عمران صلى قبل عصر اربعه ورکتان بعد المغرب او دوه رکعات پاس ته مشوم منځ نه دي دا موقت سنت دي و اربع قبل العشاء سلوير رکعات مشوم مسلم نه دي دا غیر موقت دي و اربع بعدها سلوی رکعت پاست ما شو مستانه دی وین شا رکعتین کچره خوش و دوه رکعت دی امیر مذهب دی چې دوه رکعت مؤکد دی او دوه رکعت غیر مؤکد دی کنه مستانه بعده والاصل فی قول اسلام دلیل په دې کې شکر چې داغه نفل داغه دی سنت داغه دی دا قول دی نبی اسلام ده من صابر على سنتي عشرة ركعة في اليوم والليله بنى الله بيتا في الجنة من صابر على سنتي عشرة ركعة چاچه دوام وکړو په دولس رکعتې باندې في اليوم وليلة پشپا ورشه بنى الله بيتا في الجنة على بيت پر جوړه کو یو محل به ته جوړ کو په جنات سره یو بیت به ته جوړ کو په جنات سره بیت نکره ده د تنکیر تعظیم دې پر ده کنه عظیم شان بیت پی عظیم شان مخل به چې الله پکې جوړوي کنه اې دې سړي دې پر چې چا د دوه لس رکعتینه نی پرې شي دا همیشه کړی وي دوه رکعته سبول مند نه مخشه سرور رکعته مشمشین نه مخشه شپږ رکعته شل دوه رکعته مشمین نه بعد او تر رکعته شل دوه رکعته مشم نه بعد دوه رکعته مسن نه بعد کنه دا دوه لس رکعته دا وشي بنا له بيتن في الجنة رابي د پرکنه بيت جوړ کو په جنات شي عظیم شان محل به جوړ کو په جنات شي په دې اعمال باندې کنه پروردگار په جنات کې مې پر ابدی کو کنه کا ذکر کېږي کا نفل کېږي کا تلاوت کېږي امي سره طالب په دې نظامیا شي مشه کړه طالب ونیو ما سره بار په میر مشاشه و در په خیر سره دی راوي بلجستان بلجستان و طالب ولې باغه ډېر تل بشان طالبان به ډېر تل تا بیا دا ویډیو شي یب کله کله وچ شي یب نه وي محتان ته ته سره کې دی او د سې ده پره دا یې بجمه ته مې بجمه شي دراوي کیسه یو چې بیګا مې چې جبا خوب لیدلو دا څه چې نه پرشانې ګبراویو مو چې مستانه بعد دوه کته مې خامخا د سنت مکل مستان مده بعد دا نه پر مې وکړم چې بګار نه پوتې شو نه مې وکړ خوب مې ولید چې لوی محل د مو چې کنه ارغری او رنګ شو جناب شو چې لوی محل مې چې رنګ شو دنه معنی مې کنه چې پرودګار کنه په دې کې نفل باندې په دې بدعت باندې کنه بعد ابد کری کو محلات جوړوي کنه پرودګار مې شته ا د ي وجه نه مولي دي دا سلور رکعتا ميز په مسعود شي دا کنه امام محمد حسن نه مولي دي حسن مستحب ته ویل شي خلی نه مولي دي کنه وخيره و اختيار ورکا چې کدو رکعتا کوه کد سلور رکعتا کوه علي اختلاف الاثار د وجه اختلاف ته کنه اثار نه روايات مختلفه وي سوي چې دوه رکعتا شوي دي سوي سلور رکعتا شوي دي دا د حدیث مصبره چې کله کې تفسیر شو دا کنه بیا مستند بعد دوه رکعات ذکر شوی دی وفي غیره ذکر الاربعه او په نره حدیث شه به سلوي رکعات ورغلي دي فلهذا خیر دی وجنا دا دې کا په قدري شکن اختیار ورکړه دا واربع بعدها وان شارکتين مستند بعد سلوي رکعات او کچره خوشي دوه رکعات وکړه الا ان الاربع افضلو لیکن سلوی رکعت دا بهتر دی هدی مول فرمایي سلوی رکعت بهتر دی خصوصا عند ابي حنيفه رحمه الله بنا خاص کر امام صاحب مذهب باندې کنه على ما ورفا من مذهبي بنا پر چې ملي مده مذهب نه اراونه د چې د پنل باندې د امام صاحب پنل باندې سلور سره رکعت نه په لوريز شپې بهتر دي کنه چې ساي ډیر نه پل کو به سلور سره رکعت نیات تړي هو تحقیق دا ده کنه چې داغه موقت سنت دی امستانه بادا دا به کنه په یو سلام باندې کې کنه دوه رکعت په یو سلام باندې کې سره رکعت په ټاک نه والاربه قبل زور بتسليمه واحده عندنا دا سره رکعت د مشپین مخ دا په یو سلام باندې مشپن باندې قضا قاله رسم د هرنګ نبی سم ورید ابو یوب انصاری پښتنه باندې کړی و چې صاحب دا غد صدر کته ته هم شات دي مخپشین شي بلا کې زوانه بادا وای چې د اسمون د روزي خلوص شي به ته چې په یو سره مو دي کنه که په دوی سره چې نه په یو سره مو باندې کنه دا د په یو سره مو باندې کو په ټاک سره راکته کا نه کچې دواره کته دواره کته چا نیت وتړلو به دا د مفیسو نه نه کنه نه ادا کېږي ځکه چې نبی سم چې مواظبت پکړه دا آی په یو سره مو مواظبت پکړه کنه یعنی نه ادا کېږي وفي خلاف الشافعي رحمه الله په دې شی مسیح په خلاف دا وی که چې نه دا څه کړه شي کنه چې دوا دوا رکعات وو کې کنه په دوی سلمې باندې قال ونواف النهار ان شاء صلى بتسليمه ركعتين وان شاء اربع نفل د ورځې کچېره خوښه وا کو دې په یو سلمې باندې دوا دوا رکعات ډېر نفل کې کنه دوا دوا رکعات کا په یو سلمې باندې ویل شو اربان او کچیر خوښه وسلویر سره کته کو وتکره زیات ولا ذالک او مکرو دا تنزیحا جیت ولا په دیګنه شپې راکته په یوسره مونږ کې وتر راکته په یوسره مونږ کې کنه لاس راکته کې داغه جایز دی کنه خدا بیا مکرو دی فاما نافله الليل قال ابو حنيفه رحمه الله ان صلى ثمان ركعات بتسليمه جازه بتسليمه جازه اشتو نه په امام صاحب فرمایي چې کچې وتره کته په ټاک کې په یو سلم باندې کړ به دا غاړي کنه بلا کر هاته صحیح دي ته وتره سه بلا کر هاته صحیح دي وتکرو زیات ولا ذالک او په دې نه به ټول مکروه ده چې لاس را کته کې کنه یا شل را کته کې په یو سلم باندې به دا مکروه دي وقال صاحبن فرمایي چې لا یزيد باللیل علی رکعتین بتسلیمتین نه به دې ته دې شپه په دوه رکعتینه په یو سلمونه تعلیم مل الجواز د پوره د روشانه د پوره تعلیم د جواز کنه او مت به دا خبره روشانه کړه چې دا مراد و دي کنه کړل شي دا خو په وته نه چې تا کنه زیوت په سره مونږ دي کړی والافضل هند في الليل هند ابي يوسف ومحمد رحم الله مسنا مسنا بهتره پشپېشه شپې په ناپرشه په نن د صاحبین به د دوا برکات یې وفي النهار اربع اربع او د ورځې سلویر سره دا بهتر دی وعند شافعي رحمه الله فيهما مسنا مسنا و د امام شفیع صاحب دې پر په دواړه شي دوا دوا رکعاته کنه بهتر دا چې دوا دوا رکعاته نیت تړه کنه که ورځ وی کشپاوي وعند ابي حنيفه رحمه الله فيهما اربع اربع دا مسله وه چې پوسې ورکړه چې عالم او رفا من مذهبي او د امام صاحب په مودې د شپې او د ورځې سلوي سره کړی بهتر دی چې ډېر نه پر کې به سلوي سره نیت تړه لشافي رحمه الله قول اسلام د امام شفیع صاحب دلیل د حدیث مبارک ده صلات الليل والنهار مسنا مسنا لميز د شپو د ورځې د مینا نه په مراد دي انا په د شپو د ورځې ادوات برکات دي دا په ترجمه باندې مسنا باندې دوه برکات دي صاحبین د شپې خو دوه برکات به تر بری خو د ورځې سره به دي ولا عمل اعتبار به ترویح ا صاحبای نه کنه ا قیاس کو په ترویخه باندې چې ترویخه کنه هغه شپې دوه دوه رکعته بهتر دي نه شپې چې سمره نه پدې ا دوه دوه رکعته بهتر دي کنه او د ورځې سره رکعته چې کوم دلیل امام صاحب د عادي دلیل ده ولا ابي حنيفه رملا انا ابن كان يصلي بعد العشاء اربعا روته عائشه رضي الله تعالى عنها امام صاحب دې چې ا چا سمیم سویرا کاته کړو دا مسلم روایت ده ا چا سویرا نه پل دی او سویرا کاته ذکر بعد له شاد شپې نه پل دی مری مه چې شپې نه پل سویرا سویرا کاته ډیر سری کنه بل اخر وجه پښې ولې انه ادو متحرمتن بل دا سویرا کاته په دویرا کاته په نسبت باندې دا ویژدې دی په تحریمه شه یعنی تحریمه په ویژدې شو ده دوه رکعاته چې قاعده وکړي بیا سلام نشاړه ولا بیا به چې ګیږي به دا نظر نه په خلوص یې کنه ځکه چې هغه لمین نه کړه چې د شاندل ده ټیک ته دا څه وره کته کړی دی کنه هو دې اجر کام نه په نسبت یې کنه چې کیم د په ځل نظر کړی کنه چې په یوسلم باندې کنه هغه سب ته نور ورسېدل والکل به یخرجو او کدی هغه سره به وځي ویلې وی چې زه به سویره کته نه پر په دوی د سلمې باندې کنه دا نظر شاندل او بیا په یوسلم باندې وکړ دا اخو یې پیرا کو چې کوم څه دی پانه زیتا په څه وکړو کنه نه په دې سره نظر نه وځي وتراویح تو ادب جماعت ویراها فی اجهت تیسیر یا صاحبین دې قیاس نه جواب کو چې ترویحې بو دې نر نه په ماور کې څه وشته د شپې نه په کنه چې ترویحې دوه دوه رکعت میش کی او بیا نه را په نه په دوه دوه رکعت به تار دی کنه ترویحې اده کېږي په جامه باندې اپ جامه کېږي خو پاشه کنه کراته په وجدي وي فيراها في اجهته تيسير ملحوظ بي پاشه ا طريقه د اسنولي طرف ته اسنولي پاشه ملحوظ بي اج کا صاحب اختیار ده په امام پس ویلور ده کنه مقتدی دی که امام کنه په اختیار شو امام کا کرات پیش دی ولو خدای به غریب مجبور دی ویلور به پیش کنه که سلام نظر کړو خضر کی به خوش شي کنه کای پیش دی کولو پیش دی کړي به کنه ودا خو د زون ته کې ساده کنه دوه رکعته ځول ته چې کې کنه هاي ځل کې سره وړوي سو تقاضا دې جوړ شوې ده خواهش دې جوړ شوې ده کنه کرات لاړ وی ځل کې سره مولا الله میزو کسلو وړو کنه استراحت ته حاصل شي ته وما ن ما رواه شفعا لا وترا امام شفيع صاحب كان دي حديث نجوب كو صلاة الليل والنهار مسنا مسنا بس لا شو پته ویل شي جوړا جوړته ویل شي والله اعلم بس